71 نمبر پس د سوره النحل نا په دې صورت کې دلیل نقلی پیش کړي د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام نا په دې مخکنی مضمون باندې مخکی تفویض او یره ذکر کړه هغه چاله را چې هغه د حضرت نوح علیه السلام یقینا نیټه د الله کله چې راشي نشي رستو کولای څه مطلب اول وی د الله نه بخنه وغواړی تاسو ورستو کی نیټه مقرره تا بیا وی نیټه چې کوم مقرره دا غندرستو کوي نو د دې معنی کوي استاد محترم شیخ القرآن صاحب او دوا رب زما یقینا دعوت ورکما خپل قوم لرا د شپې او د ورځې روز شپه ورته دعوت ورکوم تقریر وته کوم فلم یزدهم دعائی الا فرارا نو زیاد نک دی لره زما تقریر او مگر تختام زه چې څومره دی ته مسله بیانوم د دې خیر خوای لټوم نو دمر دی تختی پشا کیږي د خبره مونږ وا نورو واسر رو امیش گری وکړه په کفر او په شرک واستكبر استکبارا او ځان غټو غنو په ځان غټ غنلو سره تکبر وکړو تکبر وکړو تکبر ډېر لوی بیماری ده چې دا سړی د حق د منلو نه رستو کوي چې پتا سو به بارانونه وریږي او ايوم دد کوم بیا موالی و بنینا مضبوط بکی الله تاسو په در کولو د مالونو د زامنو و یجعل لكم جناتین در بکی الله تاسو لره باغونه او بغرزي تاسو لره باغونه و یجعل لكم انهارا او بغرزي تاسو د پاره نهرونه چې بارانونه وشي او بډيري شي نو دا غي سره بیا نهرونه او بهږي او بډيري شي او بیا دا غي نه روس روس ته ملک تر او تازه خوشاله وي مالکم لا ترجون لله وقارا نو سو شو تاسو لرا چې عقیده نه ساتئ دا الله د عزت مند دی دا غ عزت مند ذات عبادت ول نه کوي هغه الله چې تاسو عزت مند کړی نو داغه عقیده د ملاقات ول نه ساتئ د دې ځمکې نه ما تاسو پیدا کړي یئ، بیا به پکې تاسو واپس کړم او په دریم ځل به تاسو بیا د دې ځمکې نه راوباسم. والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرځول دا تاسو د پاره ځمکه فرش لتسلکو منها سبلا فجاجا د دې لپاره چې زی تاسو د دینه په لارو لارو پلنو پلنو باندې بهترین تقریر د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام چې زړه دردی قال نوح ربي خو بیا هم هغه ونه منله منکرو ګرځیدل قال نوح ربي او نوح علیه السلام وارب زما انهم عصوني یقینا دای زما نافرمانی وکړه وتبعوا من تابیدار شو دا هغه چا لم یزده ماله چې نه دی زیات کړ هغه لره مال داغو و ولده اولاد داغو الا خساره مگر تاوان هغه سرمایدار او مالدار په روان دي چې الله هغه لتا مال دولت ورکړي هغه د خپل مال او د دولت په نشه کې ستا بندیان ما ته نه پریدي قال نوح الرب او نوح علیہ السلام و رب زما انهم عصوني یقینا دای زمانہ فرمانی وکړه وتبو من روان شو پاغه چا پسې لم یزده ماله و ولده الا خسارا چې نه زیات کړی هغه مال داغو اولاد داغه مگر تاوان په اصولو کې دارنګي سوره بقره آیت نمبر 21 کې سوره اعراف او سوره سواد سوره صافات غنو سوراتونو کې په دې باندې تاییدات پیش کړیو چې جګړه د انبیاو سره د مشرکینو دا په الٰه کې وا د الله په توحید کې وا چې دا د آدم علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې نه کان بنديانو وقد ذلوا كثيرا تاکه سرا گمراه کړل دي دوی ډیرو لرام چې دوی د مشرکانو باغی را مدد کول نو په دې دې گمراه شو ولا تزيد الظالمين الا ظلالا الله مزیاته ظالمانو لره مگر تبای زړه ولا تنگ کړو چې ترنه پیدا کیږي نو کافری نو الله سره پرې دی رب اغفر لي ولي والديا او دعا غواړي وارب زما بخنو کې ما تا او زما مور خپلار تا ولمن دخل بيتي مؤمنان هغه چاته بخنو کې چې راشي کور زما تا مجلس زما ته مؤمنو وللمؤمنين والمؤمنات الله بخښنه وکړي مؤمنانو سړو او ښځو ته، ولا تزد الظالمین الا تبارا، الله مه زیاتوئ ظالمانو لره مګر تباهي او هلاکت. سورت کې دلیل نقلي په واقعه د حضرت نوح علیه السلام. سوره جن مکی سورت ده نزول کې سلیختم پس د سورت الاعراف نه په دې سورت کې رد د شرک اعتقادي او فعلی کوي او پاغه باندې واقعا د جناتو به تور دلیل نقلی پیش کړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې شیطانان پیریان به بر اسمان ته ختل اول ته د ملائکو غوښارنه به کولان دای خبره به اوریدي یو رښتیا سل به داغه سره درو جوړول او په دنیا کې به داغه پیشنګوای نه کولی داغه اطلاع به ورکولا نو خلکو او باغی باندې عقیده ساتله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیاست نروستو داغي غتل بن شول ای راجم شو خپل مشر ته وی دنیا کې سنوي خبره شوې ده او دار شاه ډیوټي ولا ګولا چې وګورې سې چل شوې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام سحر مانځ کی قران لوستو نصیبین مقام کی پیریانو قران واورید واپس لاړل او خپل قوم هغه ویره او د الله د عذاب نه دا تسلی د چې انسانان دې نه مني نو ستا تابعداري د پاره بزو پیریانو کې پیدا کم ځکه ټوله دنیا کې یو فکر وو او قران بل خبره کوي دنیا تقسیم شوی و چین او جاپان کې مات معبود را مدد کول شول ایران کې آتش کدی وی داغه عبادت کېدو شام او روم کې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت عزیر علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې نظر و نیازو هندوستان کی مهاراج رامچندر سیتا را مدد کولی شو عربو کی لات منات هغه را مدد کولی شو دنیا تقسیم وا د هر یو کلی د هر یو ځای ځان ځان د الہ او د هغه عبادت کېدو الله رحم وکړو پیغمبر راولېګو اغله قرآن ورکو نو قرآنی کریم دا ټولو توړ پیش کو او د الله رب العزت طرف ته مخلوق راولېګو ځکه وی د یو الله عبادت کوي چې پای کې دا خبره ده چې د یو الله عبادت کوي یهدی الی الرشد لار خي طرف د اصلاح تام فامننا به نو موږ فورا ایمان راوړ په دې باندې بیا غي دا نه وي چې موږ صلاح کو مشوره کو چې دا خبره د دومنو او کنه یهدی الی الرشد فآمنا به بیان کوي دا سره طرف د اصلاح ته نو فورا مونږ ایمان راوړ په د باندې قران کریم د اصلاح طرف ته لار خي ولن نشرکا بربنا احدا او چره صدا نګرځو د خپل رب سره یو تنو وانه تعالی جد ربنا شان دا دی لوی دی شان د رب زمونږه عظمت د رب زمونږه چت دی متخذ صاحبته ولا ولدا چې نه دی نیولې بیبي او نه نائب خزه نشته بیبي نشته بچي نشته دی وانه کان یقول سفیهنا علی الله شتتوا او تاخیر سره وو چې وی با بي وقوف زمونږه په الله باندې دروغو وانه ظننا او مونږ یقین کو الان تقول الانس والجن علی الله کذبا چې چری انسانان او پیریان په الله باندې دروغونه وي وانه کان رجال من الانس او تاخير سره اوس کسان د انسانانو نه چې د خلکو دا عقیده و چې پیریان په غیب باندې پويږي دا آیاتونه پای کې پیش کړیو وانه کان رجال من الانس تاکي سره اوس کسان د بنی آدمونه یعوذونا برجال من الجن چاغي با پناه غوښتا پس کسانو د پیریانو فزادوهم رهقام زیات کړ دي انسانانو پیریانو لره سرکشي او مونږ ورسیدو اسمان ته نو بیا موند مونږ دی لرا ډک شوه د څوکیدارانو سخت او د شغلونه چې اوس برزو نو چو څوکیداران ولاړ دي مقرر په اسمان ولاړ دي ډیوټي کوي هغه ته مونږ نه پریدي او که څوک نږدې کیږي په شغلو باندې ولي وانا كنا نقود منها مقاعد للسمع او مونږه کې ناستو د دې اسمان نه زید غوږ سارنه تا فمن یستمل انا نو سوچ غوږ کې دی وسو یجد له شهاب الرصدا بیا به مو میزان لرا شغله تیارا آفرین د قران کریم د ویلو او بیا د پنځپیر د درس د سړی نه خوب تختی او استاد محترم وی کله کله کله وای چې درس کوي خپوي خباندې کوي دا نه چې ته درس کوي تعالی هم خوب راځي او تا ته چې څوک ناشتي هغه هم خوب ور خوب ورځي دا سه ویخ درس چې ته سوای پاغه په خپل هم پويږي او چې ستا مخاطبین هم کم سه کم پاغه باندې پوي ځکه قران کریم دلته ډېر خیز دکی مونږ د دې خبرې سه انکار نه کوو چې بل څوک درس نه کوي یا نور څوک علما نشته الحمدلله ټول په خپل دایره کې کار کوي او دار چا خپل ډیوټي ده یو سړی قاعده لولې دام ډېر لوی سعادت دی ځکه د قاعدین د ټول بنیاد روان دی خو زما مهربان ته لګ موازنه وکا یو استاد طالب علم شاګرد ابتدایي ته قاعده وای نو بل وته ناظره وای نو بل وته حروف کړه کی تجوید ورته وکي نو بل ورته حفظ وکي نو بل عالم وته فنون وای نو زمون کار دا دی چې موږ ته د قران مقصد ویو نو دا څه دار شیخ خپل کار دی کنه نو موږ په داوی سره داویو او استاد محترم وی چې د قران انقلاب د خورولو بدا څنګه راځي نو چې تاسو دلته قران زده کو او تاسو خپل خپل علاقه ته لاړ شئ نو هر یو کس کم سي کم 15 کسان ته قران وخی 15 شاګردان دي تا تکینی یو دي کینی دو دي کینی او هر یو شاګرد ته وایا چې دا زه تا ته سویم نو دا ته خپل کور کې وایا نو چې هغه کم شاګرد لاړ شي کور ته نو چې کم سبق د استاد نه ویل لري هغه د پکور کې خپل بچو ته خپل کشراون ته زنانو ته دی وی نو په یو وخت باندې ته استاد ومي او شاګرد ومي دلته شاګرد الته استاد نو په لګ وخت کې با قرآنی فکر هغه عام شي عقیده به د توحید او د سنت شي عمل به د اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شي رسم رواج هغه هغه له خلک لته